ویریږه د غلطۍ نه پدې کې ځکه دا اهم سیز دی اوس منکر الفرد به راوی چې روایت کون کې تفرد کړي په دې روایت باندې یو راوی خبره باندې پوښي او خلاف کړي شه د ثقه انا چانه ضعیف راوی ولګي د ثقه نه خلاف کوي نو دې ته منکر وایي او د مقابل ته ثقه روایت ته سوی معروف وای کنه شابسي دی وای دا شي ګرځیدلې تعدیل ده چې نه قبليږي کم ځای کې چې ده التفرد دنه تفرد راغلي تعدیل یعنی د د روایت نشي قبلې ده د تعدیل نشي کېده په دې خبره باندې پوه شئ متروک متروک د دې حدیث نه دی واحد به انفرد چې یو کس په دې باندې انفراد یو والي کړی معنی یو کس نقل کړی خو واجمع او ټولو یا ډیرو لزافی په د باندې قول د زوف کړي لزافی فی زافی صحیح کړي اکثر علما سویل چې دا ضعیف دی فهو کرد نو دا روایت چې دا پرې خودلې شوی کرد دا پشان د سره مردود دی یعنی دا نه قبليږي اوس اخري صدا والکذب المختلق المصنوع موضوعي روایت کم یو ته وي دروغي ځان نه جوړ شوی المصنوع د دې تاکید یعنی خپل خبره او نسبت کوي پیغمبر ته او دای جوړ کړي په چا باندې په نبی باندې نو دا سره الموضوع درو دې ته سوې موضوع او دا وزا په قراینو سره هم پیژندې شي او کله غوازی په خپل اقرار وکي یا غره کلیات د دین نه خلافي او دا غیر لپاره موږ اصل قواعد ذکر کوو سشي او نور پاتې دي دی وی وقد اتت یقینا راتلل کړي دي د منظومه زما پدی وانی ضمیر راجع د منظومه ته او د اتت نسبت ته سو موجود دی پدی کی تصنیف دی پدی کی لیک دی پدی کی خبر باندې پوښ راتل خو کوي چې سای په کې دلته قدم دی او تنداپ اعتبار د متعلق سره سره معنی بدلی کل جوهری دا منصوب بنا برحالیت په مثال دا هغه ملغلو فالکون د دې کی څنګه چې دا په مثال دا هغه ملغلو د المکنون چې په خپل صدف کې صفای کې دن نه باندې دی و چې دا داسي اشعار دی او داسي کتاب دی او نن مې د تیخه د منظومه البیقونی فوق 30 به اربع د پاسه د دیر شونه یعنی سلور اتت ابیات راغلی دي سم اشعار ده یا راتلل کړي دي یعنی تصنیف شوی دی په دې منظومه کې اشعار ده تمت قرشوی دی بخیرن په وروالی سره ختمت او خلاص شو